الله پټ کړی دا ته پیدا اوس نوی دا مې موږ خپل پاک پنځه کاله پس پیدا خجی پیدا کاله کنه دې مدرسه کې پیدا شو حق حجت الله هم دې کې پیدا کی دوام ورکړي چې دوا وکړي کې دې شي پیدا شي سم پتا یو کوم چې دوا په خلیل وکړو راوي خی سکیدې شي دلته ته کمره کو جوړه کنه کنه بل ده ستر کیو هغه به پکې وي سور دی یا ور بچا بل لاړه منو بل جیل ور بچا براړه کې دې پیدا شي دا لنګ دی کنه نه سور دی سور خجی المبحث الثاني مخکې مبحث کې دا ذکر کېدل چې په سالم مخلوقات کې یو انسان دی چې دا مکلف دی د دې څه وجه وه شاه صاحب د هغې تفصیل ذکر کو چې دا د انسان د صورت نوعی تقاضا وه چې انسان دی بس مکلف شي د انسان د صورت نوعی سوا تقاضا وه د تکلیف او بیا خامخا چې مکلف شو نو د ته به د عملونو بدله سکیږي ملاویږي په هغه کې د خلقت د انسان صورت نوعی د انسان او مکلفال د انسان تفصیلی بیان کوم اوس د مبحث چې کمونو شاسب ذکر کړي دا په بیان د مجازات کې دی ال ته ډیر زور په تکلیف او مکلفوالي باندې مجازات وسره لږ ذکر ک طبعا یو باب نیم کې دلته صرف چې کمندونو د مجازات خبره کوي یعنی د اغه مبحث اخر سر او د دې اول تړي صحیح ده کنه هلته د مکلف والی تقاضا ذکر شو چې مکلف شنو سو بدله بوله سکی ورکی نو لږ غون تکي بس د بدلی دغه ذکر کړ اصول سکړو ذکر کړل اوس دا غ تفصیل کوي چې دا مجازات چې دی محققین عالمان حضرت اوس شروع محققین علما کرام چې کوم اسلامی فلسفي والدي اسلامی فلسفي والا چې کوم دي هغه دا خبره ذکر کوي چې دا ټول کائنات دا په دې انسان کې دی دا په چا کې دی په دې انسان کې دی ټول کائنات چې دی کله دې کائنات سدي نه په دې انسان کې شته دا انسان یو وړوکی کائنات دی د دې ټول کائنات ترجمانی ده دویمه خبره دا ذکر کړي چې دا ټول کائنات چې وو نو دا په شریکه باندې د یو الله ترجمانی کوله د یو الله ترجمانی کوي دا ټول کائنات په شریکه خو یو یو صفت یو شی د یو صفت ترجمانی کوي بل صف بلکې بل د بل کوي لکه یو انسان دی چې انسان چې دی دا د الله تعالی په یوازې ترجمانی کوي د دې وجه نه قران کریم کې د الله نخې چې ذکر کړی دي نو آفاق جدا کړی دی او انفس جدا کړی دی سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم نو دا ټول کائنات په شریکه دا چې کمونو د یو الله ترجمانی کی په دې مورنه رومي ډیر تفصیل کړی او انسان په یوازې باندې سکی کوي دا انسان وړو کې کائنات دی وړو کې څه دی کائنات دی درېمه خبره دا ده چې د الله تعالی ځنی صفاتو چې هغه د کائنات ترجمانی نشو کولای د کائنات د هغه ترجمانی نشو کوله لکه یو صفت پرس کراغې نه والا چې هغه د قیومیت څه شي قیومیت د کائنات چې کم دنو چا به پرس کړه الله رب العزت د سخا د صفت ترجمانی کړي ولکه دریاب شو سمندر شو چا وحدت کړي و خدا الله تعالی د قیومیت صفت ترجمانی دا الله تعالی انسان چې کوم دنو انسان لدا ور کړی دی د په خپل اختیار باندې یو قسم تدبیر کوي څه کوي په خپل اختیار کې یو تدبیر کوي نو د د کارونه په سوچ باندې وي او په تدبیر باندې وي د کارونه په سوچ او په چا باندې وي تدبیر باندې وي نو تدبیر نه رستو دی چې کمونو یو کار کوي بیا د د کار چې کمونو یو نتیجه راوځي د سره د غي نتیجې هم سوي فکر وي نور څوک چې دي د کائنات کې نور سيزونه حیوانات چې دي نور لکه چې هغه کې ذکر کولو ماده وي چې کم کې حیات ته نو هغه کې چې کمونو دا نشته چې د کار نه مخکې سوچو کی او بیا د کار اخر او انجام ته سوچي سوچو کی دا پغې کې نشته ده بس هغه درز ورکی کار سوچو خرلت ورکی د دې نه پويږي چې نتیجه به سکی راوځي او نه دا سور ګوري چې سدي اوسو نه دي انسان چې کمونو دا داسې دی چې د کارونه په تدبیروم دي سوم دي تدبیر باندې دي او د کارونو رستو سومي نتیجه ومي سومي نتیجه د قران کریم تعلیمات د حدیثو تعلیمات هغه هم چې کمندرو دک کې باندې دي چې د انسان باندې سکیږي او په د انسان سرازي نه دا د د د عمل نتیجه ده دا د عمل څه ده نتیجه ده روایتونو نو معلوم دي قرآني آیاتونو هم شاه صاحب هم ډیر ذکر کوي چې د انسان هیڅ یو عمل دا چې کمونو بغیر د نتیجې نه پاتې کېدلی خود انسان ځنې اعمال داسې دي چې هغه غیر اختیاري وي مجبورای وي صحیح ده کنه نو کدا غي نتایج د مجبورای راشي نو په هغه ځان له خبرې دي خو چې کم عمل انسان د قیومیت په نتیجه کې وکي چې لکه انسان په تدبیر او په سوچ باندې وکي لکه چې ګوري نو لکه د جزاګانی چې ستړلې دي دا د چا سره تړلې دي د اعمال سره سکلې دي تړلې دي چې سې تړلې دي هغه د اعمال سره چې کمندونو تړلې دي په دې مبحث کې دا گویا کې د هغه تیر مبحث نتیجه ده ها مکلفوالو کنه چې انسان چې کمونو ذمہوار شو اوګي یې شوي درانه شوي اوس د دک مکلفالی نتیجه براوځي کده چې کمدنو په خپل اختیار په خپل سوچ او په خپل تدبیر چې په کم سیز مکلف شوو کم امانت ورته څه شوو حواله شوو او هغه په صحیح طریقې سره سکو ادا کو صحیح طریقې سره سکو ادا کو نو د حق مناسب بدلی بدل مخې لرازي په دنیا کې مرات لشي پس د مرګ مرات لشي حشر کې څه کې دي شي رات لشي دنیا کې به یو جل کی په قبر کې به چې کمنو لګه دا غینه زیاته بدلوي او بیا په حشر کې به چې کمنو ډیره زیاته هم او ور سره به لازمه هم د دنیا بدله دار چې لګوم دا او دایم هم نه ده که خبر لدا که بده بدله ده نو څه ده لګوم ده او دایم هم نه ده د قبر بدله په نسبت د دنیا سره ډیروم ده او لګوګدوم ده خو بیا هم دایمه نه ده او ډیره هم نه ده په مقابله د آخرت کې کمه ده او د آخرت بدله چې دا نو کامل هم ده او دایم هم ده چې د کم عمل کومه بدله ده معصوم ده کامل ده او بیا چې کمنور ور سره سوم ده دایم هم ده نو اصل دارالجزاء د دی وجنه چاته ویل شو آخرت ته ویل شو دا نه چې دنیا کې یعنی اعمال نه ملاوي بدلی نه ملاويږي زنو زنو عملونو بدلی دلته هم شي ملاوي شي ځنې اعمال داسې دي شاسې په ذکر کې چې د دې بدله په دنیا کې سنا سخا مخاور کوي لکه زمون پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې د ظلم بدله خدای پاک خامخا کوي ورکي یا دا مشهوره ده یو چې مور او پلار سره د څنګه سلوکو کدا خبره به تاسو سره خامخا سي کیږي دا کار به تاسو سره کیږي لکه نو د مور او پلار چې کمندونو دو داغه خدي وسره کړی دي داغي بدله بم خامخا سکی په دنیا کې بدلته سکیږي او جلک بدلته سکیږي ملاویږي او که خدای مکه چا د مور او پلار سره سکړي دي بد کړی دي زموږ په دې کلی کې بچا شمیرل یو مشر غونته کاکا وفات شوی د خدای دی وبخي نو ما یو ورځ تاسو کو والد صاحب نه مې دا کاکا ډیر دغه مې د زامن خو ډیر بیکار دي دا سیما زامن مې پلان کې پلان کې مې دا ګور دا سې دا خو په مزول دي ما ته وی د بس پر دې کې کوتي مو واه ما وی دوی خپل پلار سره دغه چل چل کړي لکه اوس چې وسره کوي دا مشر کاکا چې وی دا زمونږ یاد شي وی د خپل پلار سره دغه شانچل کړه دی اوس وسره دغه شانچل کیږي دا د زنو دغه چې کمندنو د تاسو انګلیش کې چې وایي چې د هر اکشن یو سوي ریاکشنی د هر یو عمل یو ردی عملی دا دلته ومي دا غردود چې کمندنو شاسب ذکر کوي گویا کې مخ کې عملو کنه اوس دا غیره دی عمل له خو شاسب درې واړه ذکر کوي هم حیات ذکر کوي هم بعد الممات نو بعد الممات قبر هم دی او بعد الممات سوم دی آخرت هم دی او موږ ویلو چې لکه دنیا ته دارالعمل ویل کیږي ځکه یو دلته عمل بدله ضروری هم نه ده او بل دا بدله کامله او دایمه نه ده او آخرت ته دارالجزا ویل کیږي ځکه آخرت کې دوباره عمل کولو نشته او کومه جزا چې ملاويږي نو کامل هم دا د حق عمل او سوم ده وافره ده او دایمه ده شاسه اول کې آیاتونه راوړي د آیاتونو حاصل چې کمدنو او د نصوص حاصل چې کمدنو دا دی چې د عمل او د جزا ربط دی عمل او د جزا سره ربط دویمه خبره دا ده عمل دو قسمه ده طاعت او معصیت طاعت او څه شي معصیت نو د معصیت او د مصیبت ربط دی د معصیت او د چا د مصیبت ربط دی سخت تعلق دی د معصیت او د چا د مصیبت او د طاعت او د رحمت تعلق دی طاعت او د چا د رحمت تعلق ته درې خبره کله طاعت په مقابله کې د طاعت په نتیجه کې زحمت راشي نو دا به هم رحمتي کومنګ به په شکل نه پويګو د طاعت مقابله کې سره راشي زحمت راشي دا به هم یو سوي رحمتي خو مونږ به د رحمتیت په شکل پويګو صحیح ده کنه او کوي بیا هم لکه یو سړی ته خامخا دا وي چې دا تکلیف ته لکه محض دی بیا به مبتلا وي او بیا به مرفه د چاوي د درجات وي رفه د چا به وي درجات وي نو د طاعت په بدل کې به رحمت راځي اگر که په شکل منګه نه پويګو او د مس د سبب د معصیت په نتیجه کې به مصیبت راځي اگر که مونږه په شکل اوس خو کېده د معصیت په بدله کې مصیبت راځي اوس که ته ویني چې ډیر خلک ته چې هغه نافرمان دي او هغه چې کمونو خو په گاډو کې ګرځي د اقبال خبره چې رحمت تیره اغیار کې کاشانو پر برق گرتی ہے تو بیچاره مسلمانوں پر کنه هغه چې کمندونو خو ټیس ټپاس کړي استاد ظاهر کې دا سخ کاری رحمت کاری خو بس دا څه دی مصیبت دی دقه څه دی مصیبت ته سنست درجو مستدراج دی کنه لکه د دې مثال بس دغه دی چې مچلی نه ډیل پای لقمه په شاده هي او سیاد مطمئن هي کې کانټا نګل گئی خبره باندې پويږي کنه تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر غیرت سخت غیرت مرتورا دا دا دا چې د د معصیت او د مصیبت ربط ته بس په دې یقینو کا چې لکه خبره دا ده چې د معصیت نه خشه نه زیږیږي لکه د دې نه چې زیږیږي مصیبت پس کیږي زیږیږي که مصیبت جسمانیو که مصیبت مالیو که مصیبت روحانیو خو راضی به چې کمنو مصیبت نو د مصیبت روحانی نه خالی کیږي چې ګناه کیږي نو په زړه پړ دی ناراضي په اندامونو پړ دی ناراضي نو د الله تعالی د رحمت نه محرومیت د دینه غټ غضب بلشته د دین غټ زحمت بلشته نو خامخا د طاعت په بدل د معصیت په بدل کې څه دی مصیبت دی او د طاعت په بدل کې رحمت دی اوس کومګه د وایو چې یاره پلان کې نیک د نبی پلان کې ولی پلان کې امام هغه خو دین بیان او جیلونو ته لاړو پلان کې چې کمونو دا کول او دې ته لاړو نو په دې به موږ نه پويګو دقه زحمت پسوي رحمتي دا زحمت پسوي رحمتي او دغه ابتلا ول رفع الدرجات وي دغه ابتلا بسوي رفع درجه خو په دې یقین کول چې طاعت چې کم ده خدا د رحمت ذریعہ ده دا د رحمت سره ذریعہ ده دا نصوص حاصل ده غشانته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس لند ویلی دی وی دک کستا سو عملونه دي چې تاسو ته واپس کیږي وی مې جب کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ مولانا رومي په ډېر خپل غزل ویلي دي په دې خبره باندې چې دا اعمال لچ راځي په چې بر سوول حقیقت سکیږي راځي نور په کې سنوي شي نشته چې سم مصیبت تاسو ته رسیږي نو فبما کسبت ایدیکم دا د وجه د کړو تاسو نه دی ويعفو عن كثير سره دینه کده هر د هر معصیت او د هر کسب په مقابله کې مونږ له کمنو په دنیا کې مصیبت را کوله نو کې دي چې خاله راز مونږ لیدلې خو په ډیرو باندې الله تعالی چې کمندنو د معافی قلم راکاږي الله دې نور موږ معاف کړي ويعفو عن كثير وقال لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا ګره طاعت سره راوړو کچر ته دی جاری کړه وې د وخت آسماني نظام د تورات انجیل په خپل خپل دور کې ولو انه مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم په وما انزل سره د ټولو اجرا رااله چې قران کریم چا سکو جاری کړه قران کریم چا سکو جاری کړه تورات هم سکو جاری کو انجیل هم سکو جاری کو ځکه چې کم احکامات د تورات او د انجیل دایم پاتې کولو په قران کې څه شوی دی راغلی دی هغه ته حواله د تورات حاجت نشته خو هغه اجرا د قران جاری کول د قران چې کمونو بس هغه د غیسه ده اجرا ده ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنکی خوبا همه دارند تو تنها داری دا خو عاشقان چې کومنه په بل طریقه وای کنه صحیح ده کنه کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی بر دې شعر مطلب داوي چې د تیرو دینونو کم کمالاتو او کم قوانین دایم پاتې کول مقصودو چې تیرو قانونو کومو نو هغه په دې قانون کې شته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نظام کې هغه شته لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم د بره او د خطه نوم خوراک کړي وقال الله تعالى في قصة أصحاب الجنة حين منعوا الصدقة ما قال صحیح ده بس وی الله رب العزت د باغ ولا قصه کې چې کوم ویلي دي نو قصه کړی دي ویلي دي قصه د اصحاب الجنه قران کریم کې سورته قلم غیا دی کنه ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه نو شرک کو الله رب العزت چې کمندونو حق ضایع کو او د مسکینانو حق څه کو ضایع کو نو چې لاړ نو باغ چپه شوی نو هغه وی چې دا زمونږ د غملونو څه ده قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون ول تاسو الله پاک نه غنی د شریکانو نه ما د طویل نو چې تاسو الله د شریکانو نه ول پاک نه غنی دا د خپل عمل سوا نتیجه وا حين منعو الصدقه هغه وخت چې دی چې کمندونو وجوبي صدقه سکړه من کړه هغه چې ویل دی الله وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قوله تعالی ور قران کریم کې وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ دا آیات مشکلاتو نه دی کنه شاسه بس ولنډه او توجیه کیو چې کله د آیات کریمه نازل شنو صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې لکه د زړه په خبرو به موږ سره سکی حساب کی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفون یحاسبکم به الله څه د شان نزول په طریقې سره سید آیات دغه وامه کې دې ډیر آسان شي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه صحابه کرامو فرمایل چې جی دا موږ سره په زړونو باندې حساب کې وسوسه راځي لون تندا خو موږ ته ډېر څه شي ګران شي ډېر څه شي ګران شي نبی رسول الله صلی الله علیه تاسو د يهودو په شان چل کوئ چې سمعنا وا عصینا دا تاسو کوئ صحابه وینا نه سمعنا وا طعنا غفرانک کوم څه خبره کړې مونږه سکه معاف کا ربنا الیکل مسویر او دواګانې چې کوم نور علي نو د دې آیات کریمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې بس لنډه مطلب ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله یحاسبکم یجازیکم الله دې له بدله درکې کپټه کې کخکارای کې کبزړه کې پټای که هر عمل لري که ظاهری عمل لري روحاني باطینی د زړه عمل لري او کله اندامونو عمل لري خو یحاسبکم به الله سنا سم محاسبه به د تعالی کوي نو په دنیا کې چې د ازغه مات شو نو اوم دی یو عمل لغه دی کنه کچرته کې بارو ته چپل دل چاول وي دام دی عمل سزا ده چې پریشان پریشان کیږي کنه دام چې کم نو یو حاسب کوم کې ده کنه او مې یعمل سو یجزا به قرآن مجید ته ګوره مې یعمل سو ان نه من يعمل نکره په سیاق د شرط کې ده کنه من يعمل سو ان دی کنه چې نری کې کوړو کې کې کب وړو کې عمل له بد دی نو یوج زبیه بس لکه چې سو ان کلی مشکک ته په جزایم کلی صدا مشکک ده بس څنګه وا من يعمل سو ان یجزا به نو لکه خبره ده سدا چې بهتر بنده اغه دی چې په د باندې سه حالات رالل او د چې کمن خپل عمل ته سوچو کو څه ته سوچ کو خپل عمل ته سوچ کو او یو بل ته سوچ کو هغه دا دی چې تربیت الهی ته سوچ کو چې ماشا الله زما زما رب زما ډیر خپل تربیت کوي معمولی غونډه کې قدم یو خویدو او ټک چراوینی ولما چې دا څه کار مکوه کنه دا څه کار مکوه قدم په قدم د الله هر فیصله ته د تربیت په نیت باندې وکتل کنه د کې بننه امیدی راشي او نه بچ کمر نور سره شي او د اعمال به رس سره زمزیدار کیږي کنه کله د څه تکلیف رسیدو او دا غي ته په دینیت قتل چې زمانه څه غلطي شوې ده نن راځه کی او دا د هغه څه ده سزا ده بختور دی هغه بنده چې سزاګانې په دنیا کې سکړي ختم کړي نبی علیہ السلام د دې آیاتونو باره کې و فرمایل ودا د الله معاتبه د خپل بنده ته کې کله په یو طریقه کله په بلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دی په دې قول د باری تعالی کې ان تبدو ما فی انفسکم تخفو یحاسبکم به الله او په دې قول د باری تعالی کې چې من یعمل سوء یجز به د دې باره کې نبی علیہ السلام فرمایلی دی هذه معاتبه الله العبد دا چې کمونو عتاب د الله د خپل بنده لره بما په کوم په څه طریقه سره الله عتاب ور کوي بما یصيبه پاغه سيزونو باندې صورت د معاتبه ده دي چې بما یصيبه من الحمى چې د تبس شي راشي تبا زکام ټوخه کنه بس ارسه ته دې په دې نیت ګوري چې دا د درس شي نتیجه ده دا څه نه دي درس شي څه ده ور قران مجید ما صاحبکم ویل کنه مې عمل سوون یجزا به دا من الحمى والنكبه دانه پر اوخی دانه به شي ما چپلې ویلې وی کنه چپ حتی البزا حتی یزاوها فی یدی قمیص تر دې چې دې سامان چې کمندنو په جیب کې کیری په خوا جیب د جیبونه دلته کیو کنه دې ځای کې بچ جیبونه وکنه فيه دي قميصه کنه په نستوړي کې چې کمندنو څه سامان یې خره پن مې نه پکې خره وای آجسته ان له پن څه شو یار پن څه شو دام دی عمل نتیجه ده دام دی عمل څه ده نتیجه ده بعد چپل په سیو ته چپل نشته دام دی عمل څه ده نتیجه ده یزوا فی ید قمیصه فیفقدها نروکی کی چې دا روکی کی دام نه فیفزع لها نو هغه ته ویریږي چې خدای زمانه خو پیسې روکې شو یا خدای په چې بیا وګوري هغه بل ځای پرتی لګا کار کتاب کې چې تاسو کړی ایخي فیاض زولا حتا تر دې پوري ان العبد لا يخرج من ذنوبه چې بنده چې کمونو راوځي د خپل ګناهونو نه کما يخرج التبر الاحمر من الكير لکه څنګه چې راوځي چې کمونو د سرو غ ټوکړه چې کمونو تک سره خپل صفه من الكير د بناینه چې ورته چې کمونو نیولی دا غینه ګلټ ملټ ارسس شي ختم شي تاسو وای البلاء للولاء کله حبلز صاحب البلاء للولاء کله هبلز صاحب بلا او مصیبتونه د ولایت د درجه د پاره داسې دي لکه سرو ته ور بلاول سرو ته سبلاول ور بلاول دا د عملونو به شاسب تفصیل کوي